په جواب کې ورته پلار وویل زویا دا خپل خوب دی خپل ورونو ته ماو روا کنه نو هغه بستا په آزار پسې در پسې شي حقیقت دا دی چې شیطان د انسان ښکاره دشمن دی وکذالک یجتبیک ربک ویعلمک من او په تا باندې او په آل یعقوب باندې با خپل نعمت هغه سي پوره کړی لکه څنګه چې د دین مخکې هغه ستا په بزرګانو ابراهیم علی السلام او اسحاق علی السلام باندې خپل نعمت پوره کړی دی یقینا چې ستا رب خپوها او د حکمت خاوند دی دا قصه داسې شروع کیږي چې د هغو لونو په خپلو کې وویل دا یوسف او د درور دواړه زمونږ د پلار زمونږ د ټولو نه زیات خوښ دي او حال دا دی چې مونږه پوره ډله یو رښتیا خبره دا ده چې زمونږ پلار بالکل دوکه شوی دی والله المستعان على ما تصفون او هغوی د یوسف په قمیص باندې د دروغ وینه لګولې و او راي ورو چې دای واوریدل نو پلار ورته وویل بلکې ستاسو نفس ستاسو د پاره یو لوی کار اسان کړو یا دې مونږه خپل ځای جوړ کړو په دې طریقه مونږه د یوسف د پاره په دغه ځمکه کې د خپې د مضبوطولو صورت پیدا کړو او دلمو په معاملې باندې د پوهېدلو د پاره د تعلیم ورکولو تنظیم وکړو الله خپل کار خامخا پوره کوي د کمی خزی په کور کې چې هغه وو هغه د دې سره د مینتو پسته خبرې شروع کړې او یو ورځی دروازه بند کړې او وی ویل چې راځه یوسف ورته ویل په الله پوری پناه غواړم زما رب خو مالا د عزت مرتبه راکړه او زه دې دا کار وکړم داسې ظالمان هیڅ چری خلاصې نشي مونږ هغه د دې طرف ته وړاندې شو او یوسف هم داغه طرف ته وړاندې کېدو کچري د خپل رب دلیلی لیدلې نه وي داسې وشو د پاره د دې چې مونږه د دنه بدی او بهایي لری کړو په حقیقت کې هغه زموږ په غوړه بندگانو کې وو داغه په لیدو سره خزي زر اویل س سزا ده داغه سړی چې ستا کور والو ته بد نیت وکړي د دې نه سیوا بل سزا کې دی شي چې قید دی کړی شي یا دی ورلا دردناک عذاب ورکړي شي قال هي راودتني عن نفسي او داغوی د پاره تکیادار مجلس ولګو او په میلمستیا کې د هرې خزې مخې ته یو یو چاړه کې خودله بیا عین په هغه وخت کې کله چې هغوی د خوراک د پاره میوه پرې کولې هغه یوسف علی السلام ته اشاره وکړه چې د دوی مخې ته راوځه کله چې د هغه خزو نظر په هغه باندې ولګېدو نو حیران شولې او خپل لاسونه پرې کړل او یو ناسه پېچرې کړې اومولیدو دا دی هغه سړی چې د دې په حق له تاسو په ما پوری خبري جوړولې بشکا ما کوشش کړی وو چې دې په ما عاشق شي خو دې بچ پاتې شو خو دې زما خبره نه مني نو قید بکلی شي او ډیر بخوار او ذلیل شي قال رب السجن احب الی مما يدعونني الیه یوسف ورته وویل دلته چې کم خوراک تاسو ته میلاویږي دا غیر دراتلو نه مخکې به زه تاسو ته د دې خوبونو تعبیرونه وخیم دا علم په هغه علمونو کې یو علم دی کم چې زما رب ما ته راکړی دی واقع دا ده چې ما د هغه خلکو طریقه پرې خو دي دا چې په الله ایمان نه راوړي او د آخرت نه انکار کوي او د خپل پلار نیکو د ابراهیم د اسحاق او د یعقوب طریقه می اختیار کړی دا زمون دا کار نه دی چې د الله سره څوک شریک کړو په حقیقت کې دا په مونږ باندې او په ټولو انسانانو باندې د الله فضل دی چې هغه د خپل ځان نه سیوا مونږ د بلچا بندگان کړی نه یو لیکن اکثر خلک شکر نه وباسي اے د جیل ملګرو تاسو په خپل سوچ وکړئ چې ډېر متفرق خدایان خدي او کو هغه یو الله چې په ټولو باندې غالب دی تاسو چې هغه پرېګ دی او د بلچا بندگی کوئ نو هغه خو بس تش یو سو نمونه دي چې تاسو او تاسو پلار نکونو ورلا ایخي دي الله دا غوي د پاره سند نه دی نازل کړي د حکم کولو اختیار د الله نه سیوا د بل چا د پاره نشته داغه حکم دی چې به داغونه د بل چا بندگی مکوي دا خالصه د ژوند سیده طریقه ده خو اکثر خلک پوهیږي نه یا صاحبي السجن اما احدكما فيسقي ربه خمرا یو ورځ بادشاه وویل ما په خوب کې لیدلې دي چې او سربې غواګانې دي چې او ټپې غواګانې خوري او د غلې او شنو وګي دي او نور وو وګي وچ اے درباریانو ما ته د دې خوب تعبیر وخی کو تاسو د خوبونو په مطلب پوهیږئ الا قليلا مما تحصنون یوسف علی السلام اویل تاسو به وکاله پر لپسې کرونده کوي په دې دوران کې چې کم فصلونه تاسو اورې به نو دا غینه با بس لګای سا کم چې تاسو خورای را بهر کړي او باقی په خپل وګو کې پرېګ دی بیا به وکاله ډیر سخت راشي نو بادشاہ دا خزنه تپوس کړو په هغه وخت کې تاسو ته سو معلوم شوی وو کله چې تاسو د یوسف دا عاشق کولو کوشش کړي وو ټول په جمع اویل هاشا لله پاکی دا الله لرا مونږ خو په هغه کې هیڅ بدی نه د مندلی د عزیز خزه اویل اوس خو حق کارا شوه دی هغه زوم چې ځان ته می داغه د تیرستلو کوشش کړي وو په دې طریقه مونږ په دغه ځمکه کې د یوسف علی السلام د پاره د اقتدار لار هوار کړه هغه له اختیار وو چې په هغه کې په خپل خوخه په هر ځای کې ځای جوړ کړي مونږ چې پچا اوغاړو نو خپل رحمت پکاو چې دې خلکو د غلې کم قیمت ادا کړی دی هغه پټ د دوی په سامان کې کېګ دی دا کار یوسف علی السلام په دې ګمان باندې وکړو چې کور ته ورسی نو دوی به خپل واپس شوی مال وپیژني یا به د دې سخاوت احسان من شي او شاید چې بیا واپس راشي د دې په لیدو سره هغوی چغې کړې بابا جی نور مونږ څه غواړو وګوره دا زمونږ مال هم مونږ ته واپس شوی دی بس اوس به مونږ زو او د خپل بال بچ لپاره به غله راوړو د خپل رور حفاظت به هم کوو او د یو اوخ بار به هم زیات راوړو دومره غلبه په اسانۍ سره زیاته شي پس داغه یوسف علی السلام د خپل رور نه مخکې داغوی د بارونو تلاشي شروع کړه بیا د خپل رور د بار نه هغه ورک شوی سیز راوستو په دې طریقه مونږ په خپل تدبیر سره د یوسف علی السلام مرسته وکړه داغه دا کار نه و چې د بادشاه په دین یعنی د مصر د بادشاهي قانون کې خپل رور نیولې وي بغیر د دینه چې الله داسې غوښتلې مونږ چې د چا درجه او چتول غواړو کله چې هغوی د یوسف علی السلام نه ناامید شو نو یو ګډ تلاړل او په خپلو کې مشوره وکړه په هغوی کې چې کم د ټولو نه مشر وو هغه وویل تاسو ته معلومه نه ده چې تاسو پلار تاسو نه د الله په نوم باندې څه وعده غستلی ده او د دې نمخ کې چې د یوسف علی السلام په حق لا کم زیاتې تاسو کړې دي هغه هم تاسو ته معلوم دی اوس حضور د دې زینا هرگز نظم چې تر څو پوری زما پلار ماته اجازه را نکړي یا الله زما په حق لا څه فیصله وکړي ځکه چې هغه د ټولو نه ښه فیصله کوونکی دی ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا قط عيناه من الحزن فهو كظيم بیا دا غوی د طرف نه مخ واړو او کیناستو او وی ویل چې هاي یوسفه او هغه په زړه دننه غم تیرو او د ډیر غمه هغه ویل زه د خپلې پریشانای او د خپل غم فریاد د الله نه بغیر بل چاته نه کوم او د الله نه چې زه څنګه خبر یم داسې تاسو نه یې يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله ان الله يجزي المتصدقين کله چې دا خلک لاړل او د یوسف علی السلام مخ ته ورغلل نو دوی ارز وکړو چې اے سردارا د اختیار خاوندا مونږ او زمونږه د کور خلک په سخت مصیبت کې گیر دي او مونږه سمامول شان سرمایه راوړی دا مونږ لا ډېر غل راکړه او مونږ له خیرات راکړه هغه په حیرانتیا سره وویل هاي ولی ته یوسف یې څو هغه وویل چې آو زه یوسف یم او دا زما رور دی الله په مونږ باندې احسان وکړو حقیقت دا دی چې څوک د تقوا او د صبر نه کار واخلي نو د الله سره د داسې نیکانو خلکو بدلا نه ضایع کیږي بیا چې کله زیری والا راغې نو هغه د یوسف علی السلام قمیص د یعقوب علی السلام په مخ باندې واچو او په هغه ساعت په سترګو کې نظر واپس راغې نو هغه بیا ویل نو ما تاسو ته نو ویلی زه د الله د طرف نه بیا چې کله هغه ټول یوسف ته ورسېدل نو هغه خپل پلار او مور د خپل ځان سره کېنول او خپل ټول کور والو ته وویل زئ اوس خار ته نه نوځئ که د الله خوښوي نو په امن کې به اوسېږئ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا هغه خپل مور او پلار را پاسول او د ځان سره په تخت باندې کېنول او ټول دا غوړاندې به اختیار په سجده ټیټ شول یوسف علی السلام اویل بابا جانا دا زما د هغه خوب تعبیر دی کوم چې ما مخکې لیدلی وو زما رب دا غینا حقیقت جوړ کړو دا هو احسان دی چې هغه زو د قید خانه نه راوستم او تاسو د سیران راوستای او زما سره یو ځای کړی حال دا چې شیطان زما او زما درونو په میز کې فساد اچولی وو حقیقت دا دی چې زما رب په غیر محسوس تدبیرونو سره خپل مشیت پوره کوي بشکا هغه خپوها او حکمت والا دی اے زما ربا تا مالا حکومت راکړو او ما ته دې د خبرو حقیقت ته د رسیدلو پوه او خودلا اے د ځمکې او د اسمان خالقه هم ته په دنیا او په آخرت کې زما سرپرست دی زما خاتمه په اسلام باندې وکړي او په آخرت کې ما د صالحانو سره یو ځای کړي اے نبی صلی الله علیه وسلم ستانه مخکې چې مونږ کم پیغمبران لېګلی وو هغه هم ټول انسانان وو او هم د دې کلو اوسیدونکو وو او هم هغه تبا مونږه وحی لېګلا آیا ولی دا خلک پزمکه کې ګرځېدلی نه دي چې د هغه قومونو انجام ورته په نظر رانغی او خلکو یې خبره نه اوریدله ان تر دې پورې چې کله پیغمبران د خلکو نه ناامید شو او د خلکو هم دا خیال راغی چې مونږ ته دروغ ویل شوی وو نو زمونږ مدد پیغمبرانو ته یو دم ور ورسېدو بیا چې کله داسې موقع راشي نو زمونږ دا قاعده ده چې مونږ څوک غواړو هغه بچ کوو او د مجرمانو له خو زمونږ عذاب دا څه چې په قران کې بیانېږي دا د ځانه جوړې کړې شوی خبرې نه دي بلکې چې کم کتابونه د دنه مخکې راغلي دي دا داغه تصدیق دی او د هر څه تفصیل دی او د مؤمنانو لپاره هدایت او رحمت دی